زجر للمنافقین هغه بیان کړی شو نو دلته زجر ادنا ذکر کیږي لپاره د مؤمنین چې تاسو خپل او د الله دشمن سره دوستی مکوئ دویم ربط سورت الحشر کې مسله د توحید هغه بیان کړی شو نو سورت الممتحنه کې اوس اعلان د مقاطعه مع المشرکین ذکر کیږي چې ته د الله توحید اقرار وکړه چې څوک د الله د توحید اقرار نه کوي نو غي سره قطع تعلق کا دوستی و سره مکوا ناستا و سره مکوا دریم ربط سورۃ الحشر کې معاهدین چې چا سره عهد کړی شوی دی او دویم قسم د مشرکین مجادلین چې هغه مسلمانانو سره جګړه کوي داوه د صورت التباعد من الكفار والزجر لمن تولاهم یعنی د مشرکینو نه هغه سو کوي تباعد لريواله او کوي دوستي او سره مکوي او چې څوک دوستي کوي نو هغه د پاره زور نه ده خلاصه د صورت دا صورت منقسم دی دو ابواب ته باب اول هغه شپږ آیتونه دي په دې آیتونو کې اولن زجر دی هغه چاته چې هغه دوستی کوونکې د مشرکانو سره کفارو سره یا ایها الذین آمنو لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء او بیا نهی د دوستۍ نه ذکر کېږي سره د پنځو وجوه سره چې هغه به اول آیت کې او دویم کې ذکر شي تر درېیمه پورې پس د هغې نه بیا یو مثال هغه ذکر کېږي او بشارت للمؤمنین اور یو قاعده لپا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کل درې قاعده به ذکر کیږي دوا لپاره د مؤمنانو او یو لپاره د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شان نزول علما دلته ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه کې لخر تیار کو په مکی باندې د مکی مشرکینو باندې حمله لپاره په دغه صحابه کې یو صحابي چې نوم حاتب بن ابي بلتعو د هغه راز د پیغمبر علی صلوات و سلام کفار مکه ته ورکولو اراده وکړه او یو خط ولیک او هغه خط هغه یو زنانی ته ورکو چې ته دا یوسا او هغه خلکو لا ورکا خو ختم د اخلاص نه او د جرأت نه هغه بالکل لبریز او ډک وو دا خط لوجه د نفاق او لوجه د ارتداد نه وو بلکې حدیث مبارک کې ذکر کیږي چې نبی علیہ الصلات والسلام د خاطب نه بیا تپوسو کو چې دا ولی هغه هغه وجم ذکر کړه چې دا هر یو صحابي هغه رشتہ داران په مکه کې موجود دي د هغې موالات رشتې دی وجې د هغې د رشتدارانو او د اموالو هغه حفاظت کیږي زما څوک رشتدار ونه ما چلو زو په دوی باندې یو احسان وکم د هغه احسان په بنا باندې به دوی زما رشتدارانو سره نرمي وکیا کله چې حضرت خاطب بن ابي بلطعه خط الیک او وایستو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پتو لګیدا نبی علیہ الصلات والسلام حضرت علی رضی الله تعالی عنہ او سره دو صحابه کرام نور یو حضرت زبیر بن عوام او دارنګ یو حضرت مقداد دا درې کسان ولېګل او ورته وی چې تاسو لاړ شئ او په مقام د روزه خاخ کې و تاسو ته یو زنانه ملاوي شي او هغې خطه به یو خط وي او خط به ته واخلی او مال به راوړی حدیث کې راځي چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ چې کله ال تورسید پاغه مقام د روزه خاخ کې هغه خزه اومندلا او هغه ته وی چې شابه خطو باسا هغه ما سره خط نشته حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمایل چې خط وباسا پخپلا کینینو زبستا تلاشی واخلم او هغه تلاشی په سختۍ سره نو چې کله هغه پوه شو نو هغه هغه خط د خپل کونسۍ نه وې باسه چې هغه کونسو کې دنه خط اخیو بیا هغه کونسۍ په بډه والي دیکھے حضرت شیخ القرآن والد محترم نور الله مرکده به فرمایله چې بعض روایتو کې راځي چې هغه خد په بډه وو دالته نه وباسه بعضو کې راځي چې په کونسۍ کې وو نو تطبیق دا چې په هغه کونسۍ کې رانغخته وو تړلې وو بیا هغه کونسۍ په بډه والي وو اوګدو اوګدو وختي وو زه خو یو داسې سړی ما چې زه قریشو سره ملاوی ما لیکن په هغوی کې زما سګرستو رشتہ دار نشته ری ما دې لپاره دا خط ولېګو چې دې دی وجه زما په هغوی به یو احسان وشي او هغوی به زما رشتہ دارانو سره سو کیه نرمي معامله وکړي او دا خط لم افعله کفرا ولا ارتدادا عن دینی ولا ردم بالکفر بعد الاسلام ما دې دی وجه نه دی لیکلې چې زه په کفر باندې راضی ما پس د اسلام راوړلو نه یا چې دینو زه د خپل دین نه واوړې لما ما د دې د وجه نه دی کړې بلکې دا زما په دې اراده باندې و کله چې دا خط او دا معامله وشله حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایل دانی یا رسول الله اضربک عنق هذا المنافق ما پریګی دا چې زده ددا سر قلم کم روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل عمر تا ته څه پته ده چې دا څوک دی دا خو هغه صحابي دی چې دی په بدر کې څوګو حاضر شی وو او تا د پدر چې بدر صحابه بارکه نبی الله رب العزت څه فرمایل دي اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم حضرت شیخ القرآن نور الله مرکزو فرمایله چې یو صحابي ته په صحابي باندې د تنقید اجازت نشته دی نو پنځلسمې او د شپاړسمې صدۍ مورخ ته وسه اجازت میلاو شي چې ته په صحابه باندې تنقید وکې او بیا بعض شیخ فرمایل چې ددې خط نه معلومیږي چې دا د نفاق دی وجه او د ارتداد دی وجه نه وو ځکه خط کې بالکل اخلاص نه ډک خط او د جرأت نه ډک خط وو هغه خط امام قرطبي رحمهم الله ذکر کړ دی نو دا خط نه معلومه شله چې سره په دې کې سه ارتداد او سه نفاق نه وو خو سره چې هغه صحابي په خپل فرمایي چې زما مقصد سو پاغي باندې یو احسان کول وو